إن وقع الهمز به متصلا بكلمة وجاز حيث انفصلا وإن أتى قبل سكون قد لزم في كلمة فالمد فيه قد حطم سکونها من بعد فتح قد عرف سکون د دې الف پس د فتحینا دا معلوم کړي شوی د هر طالب ته په قاعده تدریب الفک ها هر چا ته پته ده چې الف ساکنی مخکې د فتحینا دا رستو د فتحینا مخکې د سی فتحای یعنی پس د فتحینا الف راغلی ساکن دي ته وی الف ماده نو چې یا ساکنه کسری نه پس راشي یا ماده واو ساکنی دومه نه پس راشي ما خبرې دي کوم چې مخکې تیرې شوې او شعر کې درته صرف وي دا الف نه ده په هر حالت کې ساکنی او مخکې به فتحه ده د بل حالت نشتا د تجوید په کتابونو کې چې الف ذکر کیږي نو دا ور سره نه ویل کیږي چې الف وای ساکن وای مخکې به فتحي دا کسی ور سره نه ذکر کیږي په پټو سترګو الف چې ذکر شو نو پوښتنه چې دینه مراد څه شی دی چې ساکن دی او مخکې الف دی ایو مولا له چاوي او چې کله وګه شنو بیا ما ته وایا چې څه خوراک مراک در باندې وکم هغه چې کله ما ګورې زبا وګم بس پوښوي نو چې چرته په دنیا کې الف ګوري دینه بکم الف مرادي چې ساکني چې تا ته څوک وي الف دی بیا د دې تفصیل ضرورت نشته چې کوم الف دی دلته کې کس راغلو فارغ عالم تفصیل شو فارغ دلته کې مولا خوم خلو چې الف ماده دی لوي وای ماده دی لای ماده دی هغه طالب له اجرا کوله بیا وای الف وای د مخرج مخرج نه اوس په وضاحت شروع کړم مولا غوګ نیولې وای د دې بيخي مخرج نه مرته مې تعالی اوس ما د الف مخرج نه خو نه جو یا خو د الف مد د زول عمل بیا ته ک امی ک خاصی خو الف څه شه ده یو الف ده کم چې چرته وي چې الف نو بابا سي ساکن مخکي د دې وجه نه په کتابونو کې چې ذکر کیږي دا کسی نه ذکر کیږي چې الف ته او مخکې ته پلانش پس وي الف ته او واو سره بیا وي ځکه واو په درې قسمه دی واو ماده واو متحرک، واوي لين، يا په درې قسمه ده، يا يې ماده، يا يې متحرک او يا لين، او الف په څو قسمه ده؟ الف ده نو بل به کسي نو د امام شاطبی شعر مو واورېدو امام شاطبی څه وایي اذا الف او یاءها بعد کسره کله چې وایي الف راشي یا یا راشي پس د کسره نه ګوره یا سره کسره وایي او الواء عن ضم یا واو پس د ضمې نه راشي لقي الهمزه طولا همزه ور سره راشي دا به وګديږي پوه شئ که پوه نه شوئ تاسو پوهیږئ دې ته حروف مد ولې وای مد ویل کیږي راخکو ته وګدوالي ته نو دې کې مواز وکړي کې ځکه ورته حروف مد وای ا دې ته حروف لینم وای لکه موږ درته وی وخت چې دې حروف مد او ته حروف لینم ویل کیږي حروف لین ته باندې راشي والحمز والسکون للمد سبب اوس درته مصنف رحم الله دا خبره ذکر کوي چې د اسباب د مد سودی وای کنه تیرم دي درته اسباب د مد سودی کم حمزه سکون حمزه په دې سکون کې شد امرالو ځکه هر کلمه مشدده ساکنه اسباب د مد سودی کم نو دی وی والهمز والسکون للمد سبب حمزه او سکون د مد د پاره سببونه دي د مد د پاره کم مد د پاره مد فرعي چې مد د خپل مقدار نه وګده ابل رنګ ته قاعده کې وي نو سبب ته محتاجي يا به ترې وروسته همزه د حرف مد نه راشي يا به د حرف مد نه پس وروسته سکون راشي نو د خپل مقدار نه به وګرځي لکه ته اوس وې اي قالو آمنا دا ولې د قالو وګد کو وروسته ته همزه رااله آمنا که آمنا ورسره نه وې څنګه به دې ویلې ته چې وقف کې په قالو څنګه وې قالو تاسو وقف کې قالو نه کې تاسو وقف وقل وجب او اوایا چې مد واجب ده ان وقع الهمز به متصلا که همزه د حرف مد سره په یو کلمه کې رااله مد متصل واجب ذکر کړي مد متصل واجب دی ته وای چې حرف مد سره همزه په یو کلمه کې راشي لکه جاء دی زر زر پیری بیا غوستا چې یو ټکی اړولې زر پیری په کوسره به موږ از تیراوالو لتلی ګرنو هغه ځکه د جمعې پرز مې هغه مولوی صاحب علوی او مدرسه وا وینن پکې هغه دوه صورتونه وای د جمعې راز وسه کنه د سهار موس کې وای صورت الف لام میم سجده او سوره دهر وای سنت طریقه د سنت او هغه وګد دي اي غریبانه خونه ودت او موږ به لګي امر یو کنه هغه ختم شي چې مونږ شو کنه مولوی صاحب بیا غي لکه تسلی غونتی ورکول کنه وای ګوره دا سنت دی الله پیغمبر وای جمعې پر ورځ دا یار وای مولانا صاحب سنت دی خو ډېر ستر سنت دی موږ ته سنت ته وای را باندې ژوند دی کله او یو نه بدر علی ویلی هغه یو نه مې درلزه کنه بیا مونږ پرېغو ګورا مد متصل واجب مو پیجندو چې حرف مد نه پس حمزه راغلی په یو کلمه کې د دمه معنی دی وی په دوه کلمو کې په دوه کلمو کې راغلی په یو کلمه کې اے وی وقل وجب اوایا چې دا مد متصل واجب دی اوایا چې مد متصل ته واجب هم وای کله ان وقع الحمز به متصلا بکلمه ورپسې حمزه متصل راغلی په یو کلمه کې صحیح شو وجاز حيث انفصل او ورته وایا مد جائز منفصل ګوره په مد متصل واجب کې مقدار توسط ته او د توسط باره کې علما وایي دو الفا یا پنځه حرکت اے دو الفا څلور حرکت شول او پنځه یا دو نیم الفا یعنی پنځه حرکت نو سو کوئی څلور حرکت سو کوئی پنځه حرکت په دې کې دومره اختلاف ته ضرورت نشته موږ په څلور حرکتونو عمل کوو یعنی په دوو الفونو حرکت څه ته وایي نو حرکت هي الفتره الزمنيه اللازمه للنطق بحرف متحرك دا اغا زمانه ده د حرف متحرک د ادا کولو د چې حرف متحرک ادا کې با فتحه با څومره وخت نه واغستو با اوس دا با دو پیری کا با نو دغه زمانه د څه شوه د یو الف شوه دو الف یې کا با نو سو آیا جا پوښوي که پوه نه شوي هي الفترة فترة معنا وقت داغه وقت د الزمنيه اللازم للنطق بحرف متحرک چې لازمی د نطق د حرف متحرک سره دې د حرکت وای هغه داسې ویلي خو هغه چې سویل نو هغه بد نه دی ویلي صرف د طالب د پوهې د پاره داسې لکه ما وې باقی که څوک په دې رد کوي نو هم صحیح کوي ځکه د چا لاس ما درته ویلي و بل د چا لاس بزر بنديږي د چا به بوډا به څوک به غوسه څوک به خوشحالي څوک به خفای ها بل خبره دا ده د مدونه دومره وګدم نه دی ها بعضې طالب د چوي چې مت پکې وکړه کنه اوه پوه نه شوي د سره شته په اذان کې اذان کې خدای دې کې چې شپاړه سالې په مدو کې اذان کې تجوید نشته نو د دې مدونو د مقدار صرف د قران پورې خاص دی پوه نه شوي پای سره د اذان کې د قاریان ډېر وګدوګ د مدونو کې اذان کې د مدونو مقدار ثابت دی نو چې نه د ثابت نه بس پرې کېږي صلی الله تعالی علیه محمد علی و اصحابہ اجمعین